الرحمن الرحيم مخرج ذا سين او صاد دام د جبې د حروف نه دی د جبې سوکه چې د ثنایا علیا د سوکه سره ولګي دنه طرف نه نو دینه دا درې حروف ادا کیږي دننه طرف نه ابو شامه صاحب وای صفحتيهما الداخلتين دننه طرف له چولګي دین صاد بیا سین بیا زا ادا کیږي او دا وی ورترین خلی نه ها دا ژبې دا سر د دې لاندې غاښونو د دې تن نه طرف سکو سره انخلی نه بل یواجهها مخامخ کیږي ورته صرف لکه چې تکلا کول خراغه پورې دا به تزام نه وي ته څنګه زا نو سره پغې ته څه شي هغه خونو ته د جبه سر مخامخ شي داسې کلک د ورته لګول بیا ته ځان شي ویل ها دا صواد ډیر داخل د خلیتا او زالګه د خلینا بار دا او سین په منځ کې دی دا چې قاریانو ذکر کړي او صاد ادخل والزاي اخرج والسين متوسط دي ته حروف اصليه ويسين سره نسبت د اصله اللسان ته چې هغه د جبي طرف ته وي او د جبي طرف معنا دا د طرف نه د جبي طرف بالکل دا سوکا مستدقه د جبي بالکل سوکا تاسو وايي کنه اصل لسان هغه هم دا ذکر کړي چې د اطراف او صنایع سفلا نه ادا کیږي نو کوم صحیح دی جواب دا دواړه صحیح دی خدای دواړه صحیح دی نو د دواړو په منځ کې تطبیق بس شي ابدا شي توفیق به د دواړو په منځ کې دا شي فوق نه مراد طرف ته غاغونو سوکې دي ځکه د غاښونو د سوکي بره طرف ته نږدې دي کنه نو دې ته ځکه فوقوي چې دا من باب اطلاق المجاز على مجاوره لکه مثلا تاسو کو چې د جمعات نه بهر ناشته او ناس دنه معنا دا ده بس دوار په خلک ناشته بار د نږدې نو ځکه د توچ بهر ناشته نو دا غاخونه دا سکم بره طرف ته نزيد نو ځکه وي دا اطلاق دا مجازا په دغه اطلاق د فوق شوی د په طرف باندې المنح الفکریه کې دا خبره ذکر کړي دا د دې مخرج د صاد او د زا او د سین شیخ الاسلام زکریا رحمه الله ذکر کړی چې ګوره امام شاطبی وی ومنه ومن بین الثنایا د دې جبنا او د ثنایا او د منځ نه دا حروف ادا کیږي د علیا او د سفلا په منځ کې ادا کیږي نو هغه ذکر کړی د شاطبی رحم الله په عبارت کې د صنایا نه مراد علیا دي چې پمن د دې جبا او پمن د صنایع علیا او کېدا کی هه نو صحیح شو کنه صنایع علیا او منځ کې صنایع سفلا دي لاندې نو او جبا نو ثنا علیاونم ادا کیږي سفلاو نه معنا دا ده د جبی د سکنا او د ثنا علیا او د سفلاو په منځ کې ځکه دا بره غاخونه ولاندې غاخونه یو بل سره جنگي خامخا ثنا علیا او سکی به د ثنا سفلاو سره یو ځای شي مختصره خبره دا ده چې به سوکا او د صنایع سفلا او سوکا او د صنایع علیا او سوکا یو بل سره ملاو شي او د چې به سوکا د صنایع سفلا او سوکا ته مخامخ شي اول حرف د پکې ذا کتاب العین کې امام خلیل سے وای اصلیتن 58 صفحه دا اول جلد ته په سوکو د غاښونو باندې اطلاق د فوق کړي مجازن چا دام ویلې د ثنایا سفلاو او د دې جبې په منځ کې طرف لسان نه سوکي د جبې په منځ کې چې کومه فرجه ده بس د دینه دا ده کې نو خو مونږ وې دا حرف قوی دی خدا زا ولی جهر دی پکی صفیر دی پکی خسره دی نه پکی لګ ضعف مشتا ولی رخوت دی پکی استفال دی پکی نو دی وجنه پکی ضعف راغله شريح رحمه الله هغه ذکر کړی فبين جهرها د دې زاد جهر سرګن کا څنګه به مز د جهر د جهر ده ها جهر کې څه شي جهر کې سا جاری وي ها جهر معنا دا د صاحب جاری مزدجاو وای وز دوجیل الرزق او دې کې کوم غلطیا نه کیږي د توام یو خو کې کوم د کې زارا شي او تاکل خلک ته سین جوړ کې قاری ته څنګه وای والرزق والرزق سین ته جوړوي ها کنزتم ازکا اعجزت ابو عمر صاحب هم ذکر کړی فاذا تا ساکنا لخ قسم ما بعده نو کله چې دا ذا ساکنه نو دا خاص کا د هغه حرف نه چې کم پس د دینه ده خالص ادا کا لکه څنګه چې ته په حروفو کې باریک ادا کې ته را ز دلته به باریک ادا کې قران کې الزانيه والزاني زبورا وزاده کله چې دا ځا مقرر را لنو واجب دی او ظهور دی ځکه بیا پکې ثقل نورم زیات شو درنواله نو جی باندې پته ولګي یزی ذهابا نا یو یز جی یز جی وای مزجات او که چرته دا ځا پس د جیم نه راغلی نو جیم بم څرګند دی چرته ذات جوړ نه کی او د ځان سین جوړ نکي لکه ری جزا وای اکثر قاریان چې زر زر تلاوت کوي کنه ما چرته دا ټکه سم نه دی ویل څنګه وای رزم من السماء وتوزن ماشومان چې کله حفظ کوي او قاری کې سبق تیری منزل تیری ورپسې د سین قاری صاحب امام خلیل صاحب په کتاب العین کې ذکر کړی وهي اصليه دام د شه د حروف اصليه نه د معنا د جبې د سکه نه ادا کیږي محموسه رقوه منفتحه په الكتاب کې امام سی بوي وي او دا حرف چې کوم د سین دا ضعیف حرف ته ولی همز د پکې رخوت د پکې انزفال د پکې خو بعض قوت هم پکې شته ولی سفیر پکې قوي صفت ته دا صفاتونه دې نه پس روان دي ها خبر بم نشي په صفاتو کې به مبتلا نو سره ته صفاتو دا نومونه ازده که او موږ وایو دې کې پلانې پلانې صفت دی چې تا ته یاد وي او دا چې کوم دی مرګره د داسین د سواد او د ذا پس کې په مخرج کې تریوانو مخرج یو دی او په صفیر کې او په رخوت کې خو په ذا کې څه نشته رخوت نشته خو ګوره دا سواد چې کوم دی جدا د هغه وخت ورزیدلې موږ ته خو یو خبر خو ګوره نو کتاب دی وګو کته دا سفیر دا سواد د دې مرګورو نه پس جدا شو په اطباق او په استعلاء سره ها په دې کې صفت د اطباق ده صفت د استعلاء ده او اے وی خوې کنه د دوات د پاره تمهید دی د څه د پاره قاریان وای دا دواد بزکه د زوا په شان ادا کو چې پدې کې مشابهت ته په صفاتو کې مشابهت ته په کې په صفاتو کې هم مخرج څنګه د مخرجونه وجوده دي او استطالت او استطالت هم جدا ده په دال کې په غوا کې نشته دا غي مخرجونه هم جدا دي صفت د استطالت کوم دی یو بل نه جدا دي نو دا غي आवाज یو شو څه شو یو شو او دې دې کې وګوره دې دې کې سین او ذا مخرجونه هم جدا نه دي مخرج یو دی صفاتونه هم یو دي صرف په یو صفت باندې څه کیږي د یو بل نه جدا کیږي نو आवाज بدل نه ک بدل نه دی نو د دې بدل له داغه یو شان دی نو دا خبره لږ د عقل سره تعلق ساتي دا څومره حروف چې الله نازل کړي کنه موږ تاسو د پاره دا سوال نه پیدا کیږي چې حرف د داسې چې هغه د معنا بدل یو اواز دی یو شانت وي په اواز سره معنا بدليږي د معنا د تبديل تعلق د مبنا د تبديل سره چې مبنا پکې فرق نه راځي معنا کې څنګه فرق راغلی نه دې ته سوچ کوي که صفت که مخرج یو هم دی نو بیا هم حروف د یو بل نه پس جدا شول په صفاتو نو د دوا او د زوا غړیر لري وایي خو مخرج هم جدا دی بیا وایي فیجب ان تعلم طالب تا ته پکار دي چې تلا خبر او پیژنې نو ایت دا خبر او پیجنا وی وکذالک لولا التصفل والانفتاح اللذان فی السین که استفال او انفتاح په سین کې نه وي هغه استفال او انفتاح چې په سواد کې نشته نو سین به سواد وي سین به دا ولې موږ کله کله طالب له واچې دین صراط المستقیم کې سین مو آیا سواد وایا دې په کې څه ونکي دې فوجب على القارئ المجود مکی ته وای هغه قاری ته پکار دی چې مجود وي خو خپل تجوید نه لري معنا دا چې کم تجوید نه کړي نو مدار ګرځي هم دی مجود نه دی نو دې لګي هغه چې څو پرون زور خبره په باد کې کوي فواجب على القارئ المجود أن يحافظ على إظهار الفرق بينهما في قراءته فيعطى السين حقها من السفير نفتظهر ويعطى الصاد ويعطي الصاد حقها من الإطباق وحقيقة السفير أن اللفظ الذي يخرج بقوة مع الريح من طرف اللسان مما بين الثنايا تسمع له حسا ظاهرا في السمع ايه دا صفیر چې کوم ده اورېدې بشي اس اوس از اورېدې شي کنه او هغه صفیر صفت ما تاسو ته ویل روان دي بیا ذکر کړی کله چې سین واقع شو او رستو ته یو بل حرف د حروف اطباق نه حروف مطلقه ضرور دي وصاد ضاد طاء ضاء مطبقه نو واجب د محافظت په اظهار د لفظ د سین او بیان د سفیر د دی او باریک به مې چې پاغه سره ډک نه کی څنګه امتن او ورپسې دی بیا واسقن واسقن او دا څه نه چې واسواطن سطورا بباسط يدي من أوسط نكتروي من أوسط ما تطعم أوسط من أوسط القسط سره د دینه چې ادغام پکې شوی لکه لئن بسط اکثر داخله غلط وي ولا لئن بسط کې سینه فسطا راغلي طوا کې ادغام هم شوی خو ادغام ناقص دی نو څنګه بوایو لئن بسط دا پرونم تیر شو دې باندې بندو بسط واجب د بیان د سین چرته ذات جوړ نشي ځکه ذات کوم دی جیم سره ډېر مشابهت لري د سین نه د جیم سره سین محموس دی او جیم مجهور دی او ځام مجهور ده نو دا د جیم سره څه شي دا ډېر مشابهت لري وسجدي دي کې اکثر قاریان غلطي څنګه وایي من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مز نسيو کو د سین نه څه جوړ کو د سین نه ځا جوړ کولی د جیم سره د ځا مرګرتیا ډیره ده او د سین غردره ډیره نه لګي نو بدل شو نو دا به څنګه دا ابتدا کې به مام غلطي کوله ها پاکستان کې چې به مکل خلکو له تجوید کولو دا غلطي زما دلته کلم نه ټیک شوی الله دې زموږ استادانو ته لوی عمرونه ورکړي سره تاسو زموږ نه د دین د خدمت سره دا غلطي دلته نه ټیک شوی ها موږ تجویدونه کول دلته او دا به مسنګ وي وز چودي نه راځي ته استاد ویلو چې وز چودي دا د عربو کار دی خدای ته هغه پټې غلطیا نه وي چې اهل لسان راستې شي نو څنګه به واس جودي من المسجد دا غنوي چې من المسجد مسجد کله چې سین مکرر راشي څنګه طریقې سره به وي خو اظهار او ظهور سره افمن اسس واسرها بیا ګورا کم یو لفظ چې د سین سره ډېر مشابهت لري نو بس قران کې چې کوم دی هغه هغه سره صفا طریقې سره ادا کوا چې چرته یا اے ګور قران کریم کې راځي واسر النجوا تین تر د کسوات سره تین تر واسر الندامه تین تر د کسوات سره تین تر نو د دې لفظ مشابهت د کوم لفظ سره راغله د واسر واستكبر استکبارا سره نو ځنه ته دا وې چې واصروا او بیا د ته وې چې واصروا الندامه نغې سره به مشابه کو معنا به بدل شي هغه د سر نه د پټوالي نه او دا د اصرار نه ده همیشواله په یو شي دارنګي وتسير الجبال سيرا سين سرا نو بل ذکر راځي دلته وتسير الجبال بل ذکر راځي تصير الامور تصير هغه صاد سره راځي نو د دې خیال بډیر ساتي ها ورپسې د دې پسې څه شی دی د سین پسې ها نور مویګه پسین کې خبرې شته او په دومره ډېرې دي ها دا کمی چې مو کې په دې دی الله د عمل توفیق موږ تاسو لپاره نصیب کړي نورم ډېرې خبرې دي خدا دې پیرې به تر گزاره وکړو ورپسې د صاد دا صاد چې کوم دی دا هم د مخرج د زا او د سین نه ادا کیږي قوي حرف دی صفت د اطباق د پکې د استعلاء د صفی هم سم پکشتا کتاب العين کې وای هي اصليه من مخرج الزاي فيها سفير وهو حرف قوي فدې کې سفير دی او دا حرف قوي دی لانه مطبق مستعل اطباق د پکې استعلا ده پکې مکی سے بوي اور په دې کې لغون ته ضعف مشتا ولي همس پکې راغلي او اخوت ته کنه صفات ضعيفه دي نو پکار دی چې ته پوره خپل حق ورکړې شي چرته سین ته جوړ نه کې د دې وجه نه کله چې ته تکلم کې په دې صاد باندې نو شریح رحم الله وی پیدا نطقت بها فوفها قسطها من صفاتها جمع دې د پوره خپل صفات او حق ورکا او لفظ دک وایا استعلا د پکې ګنیسین به دې ته جوړ کړي مکی سے اب ذکر کړی فیجب علی القارئ قاری ته واجب دي دا خبره چې دې دا دک وای لکه څنګه چې په عام حروف کې دک وای لکه توس حروف کې وس قاد نو بیا په قران کې وای چې وصادقین وای کله چې د اصوات راشي او د دینه پس یو بل حرف مطبق مراش حروف مطبقه څلور دي صاد ضاد طا ظا دې سره یو بل حرف مطبق مرالو نوې په دې باندې نطق اسان وینو ګرانوي مزه تاسو نه کوي چې غبل د مرګره ده کنه پس اثبات کې دوه مرګري خپل کې اے یو ځل جب پورته کیږي څنګه یو ځل جب پورته شي په اطباق او استعلا کې خو بیا به دغه وخت کې خو کوشش کې چرته سواد نه ګډ وډ نشي څنګه یو صافا اوس ګوره چې په یو ځل پورته شو د سواد د وجه نو طوا کې پورته پورته ده بس که مو خو اندته خوب درځي خوب درځي امکان است امکانات بیا ګورا وی مکی ته وای کچرتا همس او استفال او انفتاح په تا کې نه وي حرف تا کې نو دینه به طا جوړوي او که اطباق او استعلاء په طا کې نه وي نو دینه به دال جوړوي او دا حروف په یو بل باندې بدليږي د دای په بیان د طا کې دا خبره ځکه ذکر کړي په بیان د صاد کې وای دا حروف په یو بل باندې څه کیږي بدلیږي نو وای صاد هم دغه شان دی کبه دې کې د اطباق ادا نه کو او استعلان او دینه بس جوړ شي سین به کې جوړ شي کله چې د اصوات ساکن یو رستو ته دال رالو واجب د محافظت په صفا ادا کولو د دې صاد ورنه بیا به تزا جوړ شي خاصه سره تزا جوړیږي د صاد د دال سره ولي ځکه د عذاب په مخرج د سواد کې مخرج کې د سواد سره شریک ده ذا او په صفت کې د چا سره قریب ده د دال سره نو دا عجب چې کوم ده هغه طرف ته اوړي نو څنګه حتا زاد دې جوړه کا قصد السبيل قصد السبيل د دیو جنا امام حمزه او کسائی شو وی و اتشمام صاد ساکن قبل دالیه ای بیا څنګه وی اوزدقو څنګه وی ای په اتشمام کړل نو ته چرته هغه قرات تواو نه ها دا خدا غیر قرات او روایت نستا نه دي نو ته بس خالص صاد وي بل څه بنوي بیا د تا سره چې کله یو ځای راشي حرص تم ولو حرصت ولی اسنه چرته د دې تانه طا جوړ نه کی لکه مخ کی مونږ وې کله کله بدلیږي دا د طا باندې دا څه نو چې حرصتم ولو حرصت نه ولو حرصت دي ته حروف صفيريه باب په اول د دې مخرج دی نو په ار رعایه کې مکی ته ذکر کړی اوس پاتې چې کوم شل غاښونه دي، ادراس قاریانو دې ته ویلي دي. نو ګوره پنځه، پنځه، پنځه، پنځه شل غاښونه ادراس دي. په ضاد کې د ادراسو سره تعلق ته خو ادراس علیا دا بره غاښونه دا پنځه غاښونه دا د دې جړو سره چې سو لګي د جبي دا حافه ولګي حافه دا ده دا یو عطا معنی جانب د یو طرف د لسان نه ادا کیږي او هغه سره چې کوم ادراس دي که خي طرف نه کګس نه خو خي طرف نه څه ده ګران دی او ګس نه آسان دی او د دواړو نه په یو ځای ډېر ګران دی امام شاطبي وي وهو لديهما يعز وباليمنى يكون مقللا د دواړو نه ګران دی او د خي طرف نه ډېر کم ادا کیږي ګران دی نهایت القول المفید کې وای وکان صلی الله علیه وسلم یخرجها من الجانبین الله پیغمبر بدواړو اطرافنا ادا کولو او عمر ابن الخطاب رضی الله عنه هم دا سکول او بیا هغه ذکر کړي وبال جمله فهي اصعب الحروف مخرجا دا ډېر ګران حرف دی د دې مخرج نه ټیک کیږي مګر په کتو سره چې سړی خپل استاد ته وګوري دا نه چې کتاب کې وګوري چې کتابونو کې لیکلي چې تشابه ده نو زه به اوس وایم چې ولا الضالین پوه نه شو په تشابه کار نه کیږي په مشافهه به کار کیږي د دې وجه نه ابن الجزري په تمهید کې ذکر کړی واعلم ان هذا الحرف ليس في الحروف حرف دا حرف د دوا چې کوم دی نشته د په حروفو کې یو حرف یا سر علی اللسان چې په جبه د ګران علاوه د دینه غیره والناس يتفاضلون في النطق به د خلقو د دې په نطق کې څه شی دی مراتب دي نو تفاوت ته یوې صحیح ادا کوي بل غلط ادا کوي غایت المرید علوی إحدى حافتي اللسان مما يلي الأضراس العليا اليسرى أو اليمنى فيخرج منه الضاد فخروجها من اليسرى أسهل وأكثر استعمالا ومن اليمنى أسهل وأقل استعمالا ومن الجانبين معا أعز وأعصر وبالجملة فالضاد وصب الحروف وأشد على اللسان ولا توجد في لغة غير العربية په دوات باره کې ما ډېر لیکل شروع کړی خو بس روزګار ولا نشو په دوات کې صرف دا خبره نه ده چې ادا کې به څنګه نور په دوات کې ډېری خبرې دي ښا عربی ته لغت د دواد نیوي دا صحیح د لغت د دواد عربی ته ویل کنه هغه د بعض کې راځي انا افصح من نطق بالضاد الله پیغمبر او جزا افصح دا جانم چې دواد یې لوس نه بيداني من قريش دا لا اصل له ده ها دا حديث او ثابت نه نو دې باره کې ان شاء الله که ژوند دي کنه دې باره کې به رساله لیکو پانه مانه مې لیکلې دي بوس ته یو دې پرتی دي ته بل دې نو دا خبره آیا داد په نورو جبو کې شته کې نشته دې باره کې ملوه کیسه ده دا لغت د عربي چې کوم دی په لفظ د ضاد باندې څه شی د مشهور دی اسمعي صاحب وای په بیان د امتیازاتو د بعض حروفو کې اسمعي صاحب لوی لغوي دی وای ليس للروم ضاد ولا للفرس قاء د روميانو د پاره ضاد نو هغه عجم وکنه موږ عجمي دا لفارس د پاره فان وا ولا للسريان دال او ذال لغت د سرياني کې دال او ذال نو هغه ذکر کړی دا په خپل کتاب البيان او تبيين دا خبره د اسماعي سے پال بیان او تبيين د امام جاحظ کې دا نو اسماعي وای چې په لغت د روم کې دواد نشتا او د لغت د عربی ته لغت الضاد وای که چرته دا د ضوا په شان ادا کېده نو بیا خو لغت الضوا ویل پکارو ابن دریدم ذکر کړی په الجمهره کې دا کتاب د الجمهره وای دا د څلورمې صدۍ عالم دی 321 هجری کې وفات شوی دی وای ومنها سته حروف للعرب ولقليل من العجم شپږ حروف د عربو لپاره خاص دي او ډېر کم عجم غي استعمالي العين والصاد والضاد والقاف والطاء والثان دی وای قليل استعمالي کې استعمال شي په عجمو کې وما سوى ذلك فللخلق كلهم من العرب والعجم إلا الحمزة فإنها لم تأتي من كلام الهجم إلا في الابتداء حسير بابتداء ابتداء كرازي مكي سيبا ذكر كني مكي ابن أبي طالب ده پنځمې صدای يعلم ده ستة أحرف انفردت بكثرة استعمالها العرب وهي قليلة في لغات بعض الأعاجم شباك حروف ده پا عجمي نشتا کثرت استعمال په نسبت سره نورو لغاتو کې وای دا نشته غني نورو کې شته خو قلتان هغه داسې ذکر کړي نو بعض علما وای نشته بعض وایشته خو ابن جنی صاحب ذکر کړي چې دوات په نورو لغاتو کې مشته د عربی نه علاوه خو قلت سره ده نو خبره د قلت ته کم طریقې سره استعمالېږي هغه وای واعلم ان الضاد للعرب خاصه ولا يوجد في كلام العجم الا القليل فكلام د عجمو کې ضاد ډېر کم دی دکتور انیس دا قول نقل کړي او فخر الدین احمد ابن الحسن چې تاسو جاربوردی بنو مشهور دی انداش اتمه صدای عالم دی په شرح د شافعی د ابن حاجب کې وای ضاد صرف عربی کې دی ولا ضاد الا فی العربیه نو چا ویلی د سره شتنه عجمه کې څه کوئی قلت سره نو دا څه به وایو چې بس قلت سره غلطی پکې ځکه کیږي کنه چې استعمال قلیل لې ها د اختر د موز استعمال قلیل کنه نو اختر چې کنه اختر موز کې کنه نو څو غوګونو لګوتې کوي څو کلاسونه پرې دی عوام یو بل لګوټونو کې ګوري چې دې وسنګ چل کوي ولې استعمال قلیل لې کوم شي چې استعمال کم چې دا په څه په پته نه پويږي تاسو ضادم دې د قران نه علاوه ته سره دعا د استعمالې نه په خپل ژبه کې صرف په قران کې دعا د استعمالې د قران تلاوت کوم ته ډېر زیات کې ډېر عوام غبره ده ایوه قران کې نوې دعا هغه پرون طلبه کرام وي او یو مولي ته وي چې عوامو د پاره دال صحیح دی عوام به دال وای دواد نه بس جوړای دال اپا دواد هغه وخت شي وتا عوامو د پاره دال صحیح دی او د مليانو د پاره بل ملاو د مليانو د پاره وای زوا صحیح دی زوا ایوان نشي ویل ها زوا وای دا دا کوم خبره چې عالم کړي دا د تجوید په کتابونو کې خوب کې نشته ښا که په خوب کې د تجوید کې مکتبه له وردن نشي او پکې لټه نه دا خوب کې نشته دا خبره دا چې خبره ده لکه یو زمیندار ګوټ کوي او تا ته وایي چې بس ظالم صحیح دی که دوا دی که ظالم بس دوا صحیح دی په پوه نه شي په دې باندې کتابونه لیکل شوي دي چې دواب نه بدل نه جوړي د عوامو او د خواصو پکې څه خبره ده امي خو هغه ده چې امام جزري ورته امي ویلي چې هغه قران نشي ویلي په خپل ځان امي کړي نو اے یو امي سره د قران الفاظ نشي ویلي یو عالم د قران الفاظ نشي ویلي فرق به څوک کوي ته فرق شته په دې جهاد سره چې دواړه قران نشي ویلي من كل الوجوه نه یادو کنه کې دغه مسائل غلا یادي خو په دې کې دواړه مشترک دي چې دواړو ته قران نو امیلم نو ورزي مولالم نو ورزي او یو وجم دا ده چې امیل د کنه ورزي چې مولاله نو ورزي مولاله چې ترجمه ورزي امي معاف کړي معاف کړي تارک جهنم له ور غورځي وې دې نه کینی ترجمه ده په زوم کې نه کې نه کې نه کم مولا چې ترجمه کوي په هغه کې ټول خلکو له ترجمه ورزي کنه ورزي ولي مولا خپل ورزي کنه دا په کلی کې دا قران ولې څوک سم نه ویوا مولوی ته خپل نه ورځي کاغله ورتل کنه ولا ته ته میته لوي د بوله خامخ خپل صورت یاتین په پخکړه او غریب د ورزینه نو چې نو ورزینه دی ویل شي چې تجوید وکړي ځکه بیا په د باندې څه کیږي اشکال په د باندې وارد کیږي چې لراله شروع کې دا خبره ځان سره بالکل 100% محفوظ کړئ د دې مليانو په زړونو کې ډېر زیات وخت چې قران سم وای او دایم انکار ته نه کوي چې قران سم ویل غني غلط کوي وای ځکه نه چې بیا د تبخله کوي چې زراته وخایا چې دومره فضیلت دی بیان کو د دې وجه نه کوم عالم ته چې الحمدلله قران سم وای ناغه بیا څه کوي وفات شوی دی په تمهید کې یو فرمایل کما خبر چې مکی زیب کړي و هم هغه شپږ حروف ذکر کړل چې دا حروف انفردت به العرب دي ځکه خو شعراو په خپل شعرونو کې څه کړل لغت د عربی باندې فخر کړي چې په دې کې دا چې حروف دي چې هغه په نورو لغاتو کې نشته متنبي وای وبهم فخر لغت د عربی یو لوی لغت دی امام شافعی د لغت د عربی باره کې ذکر کړي ولا نعلمه يحيط بجميع علمه انسان غير نبي مونږ ته پته نشته چې په لغت د عربی د پیغمبر نه علاوه څوک حاته وکي دومره لوی لغت ته نو خاجي مخرج د ضاد اتاسو پیجند وګوره د جبه دا څوک به کم ځای کی دا حافه خو لګي د کنه غاغونو سره اوس د جبه دا مخامخ طرف به کم ځای اوس نوی علما محدثین علما د تجوید هغه دا ذکر کوي چې د جبې دا مخکې طرف چې کم ده دا به بره تعالو سره اولګي په نرمۍ دې ته وایي تلامس د جبې په نرمۍ سره به اولګي او دا غیر چاپیرا حافظ لسان به د غاغونو د جړو سره اولګي اعتماد به بدی خو په سختۍ ها اعتماد به پسې په حافه لسانی او په اضراس به خدا به هڅه لګي اوس کې یو قاری ته بوجي نه داول لګي تا کوم ځای کې کتاب کې راغلی چې دا بلګه وې تفاوایا تاسو وای فا ټول کتابونو د تجوید لیکلي چې په فا کې برني دوه غاخونه د لاندې شونډې سره لګي صحیح شو تو وای فا تو ورته دوه غاخونه لګي کسو لګي دا خو ته چې پنځلس لګي دي لکه څو دا د ټولو دوه خو نه لګي کنه کم از کم شپږ خو لګي کنه اوس زتانه ته پوس کوم چې کتابونو دوه غاخونه ذکر کړی دا شپږ دی ولې ولګول یا څلور دی ولې ولګول طالب جواب هم نه درځي زبر ته جواب وکم ا کتابونو دا غي جواب کړي په مخرج دفاع کې براشي اصل کې اعتماد په دوه غاغونو ده دا نور سره هسې لګي لکه بار موږ کار شروع دی او طالبان له بوایو چې خخت خېجوي نو د درې په پاکستان تکړه کسان یې بخښت دیولي او هغه نور واته بس ها هو کې روان دي صحیح کار چا وکړو دوه کسانو او نور خو ته یې غوته غنا جوړه کړه نو مونږ وایو دلته جبه لګي خو اعتماد په حافه ده کته وی جبه بنه لګي نو ټول دلته شونډه لګي جواب الله تو کدل دغزو کو کته وی اعتماد پینشته ته مو اعتماد پینشته خو لګي خامخا په فاکه نو کله چې تاجب اوله ګولا اعتماد پینشته په نرمۍ خدا بنه کې چې غاخونو تر اورسه جبه دلته ولګوله دا غاښونه دي دلته د جبه ولګوله نو ضاد دی وی اض په ضاد کې به صفت د رخوتم دی او د استطالتم دی ګوره استطالت ته اض دلته جبه ولګي دلته لاړه اض اض اض اض زه ورې ضاد داسې نه وام په ضاد چې څوک رد کوي هغه دی باندې رد کوي یو قاری ما ته ته وایي چې اضطر من دا په شان وام کنه په خپل طریقه او غلط وي کنه نو نه کنه چې ضاد به بیا په طا کې ادغام کیږي کنه نو د کو بګی کنه ولې د کولو چا درلو چې ادغام وکا کله یو کس په غلط حرف وای نو بل مو داسې به بیا ویل شي ماشاءالله ته په ضاد کې ودی او هغه یو مدده خبره مو څه کوله نو د دوه نو ته ولګیا یو کوم ځای ته ورسېدو هغه را سره ناستې دلته ها لا مې خبره د خولې نه وتې نه چې بیا یاده کړي ها سمو وي درځي او دا خبره شو دا بل ته یو چې کله د غاخونو ته چې برو رسول دین ازوا جوړ شو ګوره ورلې او او دا ازوا شو غاخونو ته نه راځي او غټ اعتراض بتا دا کیږي چې بدی کې صفت درې قوت ته او هغه دې پکې ادا نه کو بس غټ اعتراض دا دې کته وې او نو دا خو درې خو نه دې دا استطالت څه شو دا استطالت ته استطالت په مخرج کې وشو رخوت په اواز کې وشو خبر باندې پوښوي کنه والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء سمعنا هذا سمعنا هذا علامه جزري ته وایي ضاد په استطالت او په مخرج سره جدا کا د ځوانه پس کې جدا کا په لیکلو کې ها پس کې جدا کا په ویلو کې کنه نو جدا دا شو چې تاسو ولو ولو ولي دا واده کته ډیر ولوي چې نه ما چون کې چنان چې دا سیمو کله دا طریقه مې وکړه کوا کنه اواز دې زوار وي ته خو صرف ځان دې خپا غونته کو چې نه څوک را باندې پوي نشي تش کتابونه نه دي ها چې کتابونو کې نه دي لږ به د مشایخ نم ساورې کنه زه تاسو په کتاب کې یو په قراءاتو کې درته یو قاعده خیم کتاب هم درته کولم ستا پښتو کې قاعده لیکم مې دي کې دا لیکي دا په داسې وي تنر شوی وایا جوړه کا الته به لیکلي چې دې کې با هماله په دې طریقې کې یا دې کې به مثلا ادغام په داسې طریقې اختلاس په داسې طریقې سره کې تا ته هم اختلاس دې ته وایي چې تیزی سره ته په یامرکم کې دا را په تیزی سره وایي اختلاس ته پکې اختلاس تیزی سره حرکت وې څنګه به وي ته به د یا نه په تیزۍ سره روانېږي دا به تا غلطي تا ته کې را زر څنګه وای یامرکم نو اختلاف په یا کې هم په حمزه کې هم په میم کې هم په کاف کې هم په ټولو کې نه پرا کې ا د نشي ویل چې تر ټولو د استاد نه نه اوریدل ها نو دای مخرج شو چې په دې طریقه به دا ادا کیږي ګوره یو مخرج د ضاد د کوم چې تاسو واورېدو دا ضاد ټول حروف ګوره باندې د ضاد چې کوم دغه تصوامیته وي او بل تصوایته وي حروف صامته او صوایته په عربی کې هغه حروف ته وي صامته معنی چې ساکني او صوایته معنی چې متحرک وي صحیح شو نو چې کله تا ضاد صامته ادا کومانه ساکن نو ګوره او او دا جریان اللسان چې دا جبه جاری شو دا استطاله شو دا صوت پکې رخوت شو اوس دا ضاد صایته څنګه ادا کیږي صایته چې متحرک وي دا ادا کیږي بالتجافي بین العضوین دا اندام چې کله د غاخونو سره ولګي د جبه او دې دې سره دا چې جدا شو نو دوا دا شو څنګه ضا ضا ضا په خبر باندې پوه شئ هغه اول په جریان او دا په تباعد سره بالتجافي بل خبره هل الضاد اصعب المخارج ایا ضاد په اصعب مخارج کې ده نو د متقدمین او متأخرین اجماع ده چې ان الضاد اصعب الحروف ضاد چې کوم ده په ټول حروفو کې ګران حرف ده نو دا معنا نه ده چې اوس خلک غلط ادا کوي بلکې په تدریب سره اسانی کې د دیو جن عبد الوهاب القرطبي سره په الموضح اته اته او یایمه صفحه کې ذکر کړی بلکې د خلکو پکې تفاوت ته خلک محترف دي وقل من يحسنه ډېر کم دي چې هغه وي صحیح ادا کوي او امام شريح وي والضاد اعظم واشق على القارئ من الضاء امام شريح وي دا ضاد د ضان ګران ادا کیږي نو چې تا ضا ادا کا چې ته د ضا په شان आवाज دې نو بیا ګران څه معنا شو امام شريح وي الضاد اعظم واشق على القارئ من الضاء علماء کرام وي دا صعوبت للمبتدي ده ابتدایي طالب د پاره ده ها ابتدایي طالب د پاره او د ولغیر العربي چې عربي نه دی هغه د پاره ګران دی او د عوامو د پاره ګران دی ځکه خو ابن الجزري وی وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفكه د دعا پمنځ کې د تجوید پمنځ کې او کولو کې او پرې خودو کې صرف د جبه مشق پرې خودل دي نو جبه مشق دې پرې خو تجوید دې پرې خو نو ګوره کوم تمرین ممارست مشق د جبه رالو نو دا به اسان شي ورنه ټول حروف ګران دي نو تاسو راغلي یې خاویل شي قاف ویل شي طا ویل شي ټول ګران دي تاسو لرولې مبتدی طالبان یې نو دا چې ضاد هم ګران دي هر حرف طالب لا ګران دي چې نی ویلي وی وی بیا آسان شي لکه د حمزه بارک شیخ ضبار رحم الله ذکر کړی ولثقل الحمزه جرى اکثر العرب على تخفيفه اکثر عرب په دې حمزه کې ګرانواله د تخفیف پکې کړي کله حذف کې کله پکې تسهیل کې کله ابدال کې نو دینه د څوک نه لري چې ګران دی را دانه زده کیږي ممارزت نه پځ زده شي بیا آسان شي لکه عمر رضی الله عنه با دا کولو نه بشر نو هغه جبه وستام جبه ده نو هغه دا کول شي تیمه دا کول شي نو موږ هم خلک غاخونه دي او جبې دي خو ممارست د حرم امام د حرم د مدینه شیخ علي ابن عبد الرحمن الحذیفي او وی ولا يجوز ان يخرج من مخرج الضاء المشاله جائز ندی چې دا ضاد دی سوق د مخرج د ضانه ادا کی یا د مش... یا د مشابه دا غي سره نو د دواړو معنا به کتل شي نو د قران معنا دې بدله کا وجوه يومئذ تبوس هي تاسو کوی چې لفظ د ناظره وایا او زور ته غوږ نیسم ته ورته کم یو وامول کدویم هغه درته وی چې کم یو وې خو ځان سره پزړه کې وایي چې د پلانې وام خو د ځواب شان به ادا کې ناظره الى ربها ناظره پوشوی کنا بیا وی ما د خپل استادانو نه داسې ویلي هغه وی دا شیخ احمد زیات شیخ عامر عثمان شیخ عبد الفتاح القاضي او ما وی په دې باره کې ټول قران هم ریکارډ کړی کوم چې په مجمع د قراو کې کوم تلاوت ما تاسو ته ویلو ریکارډ کیږي نو هم موي په دې طریقه ویلې ده لکه څنګه چې زوی په مسجد نبوي کې په منځ کې وام نو دعا دعا او لکه څنګه چې په دې باندې قاریان المجیدین چې دا علم پیژني اي څنګه په دې نو تقو تکلم کې بیا وای وقد ناصحت ذوي الرأي المخالف اي چې کوم ځای کې مرا... م... د مصحفونو مراجعه کی دا کم د عربونو چې د مصحفونو چاپ کیږي قرانونه د دې خپل ځای هغه کې بیا دا ګوري هر قاری غي ته نه کینول ته غټ قران استي هي ګوري نو موږ بعض استادان هم پکې مجمع د ملک فهد دا غي زینوم دی مجمع ملک فهد مدینه کې التنا مصاحف تبع کیږي چاپ کیږي په مدینه کې هغه وایي، وایي څوک چې دا ادا کوي او د ځوا بوی پکې پیدا کوي فلا اساس له ته دا د بنیاد نشته لانه لم يقرا بي على شيوخ د چې په شیخ باندې قران لوست نه دنو لیکن د څه شه ده د اجتهادن دا خبره معلومه خپل اجتهاد کړي فتاوا کې کتلی یا کتاب کې کتلی چې فلانه مولوی صاحب وای چې دا بغواوي وهذا لحن فاحش يغير الكلمه دا معنا بدلی غټه غلطی ده ويخرجها عن معناها بل دا ده چې د هر حرف د پاره په کلام د عربی کې خپل مدلول ده سوره ټیم شو راځي بیا دې تنه خبره کوو